ولكن عذاب الله شديد لیکن عذاب د الله ډیر سخت دی ومن الناس بعض خلقنا من يجادل في الله بغير علم هغه څوک دی چې جګړه کوي د الله په توحید کې بغیر د څه دلیل نه ويتبع كل شیطان مرید او پیروی کوي د هر یو شیطان سرکشه کتب علیه لیکل شوی دی داغه په حق کې انه من تولاه شاندار هغه څوک چې د مرګره شو فانه یذله نذې گمراه کوي ويهديه الى عذاب السعير او رسید لرا عذاب د جهنم ته یا ایو الناس ای خلقو ان کنتم فی ریب من البعث کچر تاسو پشک کې د بیا ژوندون فإنا خلقناکم من تراب نو پس مونږه پیدا کړی تاسو د خاورونه ثم نخرجكم طفلا بیا موږ راوباسو تاسو لره دنیا ته ماشومان ثم لتبلغوا اشدكم بیا تاسو له عمر درکو چې ورسه خپل ځوانه ته ومنکم من یتوفا بعض تاسو نه سو کی چې وفات کړی شي مخکې مخکې ومنکم من يرد الى ارض العمر او باز تاسو ناسو کې چې واپس کړی شي غډیر کمزور عمر ته لکه لا يعلم من بعد علم شيئا چې بیا نه پويږي پس د ډیر علم نه پیسې باندې نو تر تازه شي حرکتو کی وربت او ډک شي په فصل سره وانبتت من کل زوج بهیج او زرغون کی هر قسم جوړه تازه ذالک دا مخکې چې کوم بیان شو دلیل د دې نه دا ثابت شو بین الله هو الحق چې بشکا الله موجود دی وانه یحیی الموتى بل دا ثابت شو چې الله ژوند کوي مړ لرا قیامت کې وانه علی کل شیء قدیر بل دا خبره چې الله پار سبحان دی قدرت والره نبی اجوندن باندې هم قدرت والره والنساتاتیت لا ریب فیها او دا معلومه شو چې بشکه قیامت راتلونکې دی نشتر شک پاره کې وان الله يبعث من في القبور او دا معلومه شو چې بشک الله ژوند کی هغه څوک چې په قبرونو کې دي ومن الناس من يجادل في الله او بعض د خلکو نه څوک دي چې جګړې کوي د الله په وحدانیت کې بغیر علم بغیر د عقل نه ولا هدن بغیر د نقل نه ولا کتاب منیر او بغیر د داسې کتاب روخانه ثانی عطفه د اړي او خپل ډډې لره د حق نه ليذل عن سبيل الله عاقبت دای چې گمراه شي د الله د دین نه له فی الدنیا خزي د پاره په دنیا کې مرسوایی ده او بشک الله نه دې ظلم کوونکې په خپل بنديانو ومن الناس من يعبد الله على حرف ادریم ځل وضاحت کوي چې دا څوک دي چې جګړه کوي بعض خلقنا څوک دي چې عبادت کوي د الله او په شک باندې په طرف باندې مین لنرازي فین اصابه خیر اطمان نبی کور سیدتا په دې عبادت کې خیر او برکت او خوشاله شي پاغي باندې وین اصابته فتنه انقلب على وجهه او کور سیدتا سو تکلیف او مصیبت نووړي په خپل مخ باندې چې دا دین خنه ده دی بلنه کوي بغیر د الله نه دا هغه چا چې نو له نقصان ورکول شي او نو له فائدہ ورکول شي ذالک هو الضلال البعید دا هغه گمراهی ده چې ډیر لري دا د حق نه يدعو لمن ضره اقرب من نفعه دې بلنه کې دا هغه چا چې zarar داغه بلنه داغه ډیر نږدې د دتا د نفعنا يدعو لمن ضره اقرب دې فریاد کوي هغه چاته چې zarar داغه لاس په لاس دی من نفعه د فائدې داغنا شفاعت بیا کوي نه چې دا خیال کوي په پیغمبر باندې دشمنی دا وسره الله ينصره الله چې هرگز باندې امداد نکي د سره په دنیا او آخرت نه په دنیا کې نه په آخرت کې فلیمدد بسبب الى السماء پس دا دشمن د پیغمبر چې دی د دې اوتړي یو رسه هغه خبره چې د لې غوسه وروسته چې هغه وحي نازلېږي چې وحي بن شو کنه او دویم معنا من کان یظن هغه څوک چې د خیال وی الله ينصره الله چې هرگز الله د سره امداد نه کوي نه په دنیا کې نه په آخرت کې د الله نه مایوس شو چې ما سره الله امداد نه کوي بس فلیمدد بسبب الى السماء دې دیو تړي او رسه برا چت سره ثم ليقطع بیا دې کټ کی ځان دې پانسی کی فلینظر پس او دې ګوري هل یذهبن نکیدو چې آیا لري کو دی چل د دو دی علاج د دو ما یغیظ هغه خبره چې د له غوسه ور وستا یا د الله دشمن دی چې الله زما امداد نه کوي ځکه به نور نه غواړم یا د پیغمبر دشمن دی وکذالک انزلنا آیات بینات الله وی دغه سي واضحه نازلو مونږه آیاتنا خکارا وان الله يهدي من يريد او بشک الله هدایت کوي هغه چاته چې وغواړي ان الذين امنوا بشک کسان چې مؤمنان دي والذین دعا کسان چې يهوديان دي والصابئین فیصلو کی پمین ددی کې پرز د قیامت ټول به جدا جدا کی ان الله علی کل شیء شهید بیشک الله پارشی باندې حاضر ناظر دی علم ترى اتنګوري ان الله يسجد له چې بشک الله غزاد ته چې عاجزي کوي دته وکثیر من الناس او ډیر په انسانانو کې هم دي چې الله ته سجدي کوي وکثیر حق علیه العذاب او ډیر داسې دي چې ثابت شوی په هغه باندې عذاب ومن يهن الله فما له من مكرم او هغه څوک چې الله سپک کی او بی عزت کی نبی دا غد پارا سو که عزت ورکون کې ان الله يفعل ما يشاء بشک الله کار کوي چې خو خیشي هاذان خصمان دا دو قسمه چې بیان شو کثیر کثیر چې څوک د الله بندگی کوي څوک نه کوي نو دا دوه تنه د یو بل دشمنان دي او دشمنی کوي او بل سره فی ربهم په حق د خپل رب کې چې او الله توحید لا شریک وي او بل وینا نازولیشتا په خپل رب کې جګړه ده پس د دې حال د قیامت ده چې مخکې وي چې یفصل بینهم چې موږ جوړ کړی دی د ټولو خلقو لپاره سوا ان العاکف فيه والباد چې برابر دی پاره کې مقامی خلق او بارای خلق ومن يرد فيه بالحاد هغه څوک چې اراده قدریو کی په دې حرم کې د گمراهه بظلمن د وجه د ظلم او د عناد نه نذقه من عذاب علیم نو دنیا کې با اوس کو په د باندې عذاب دردناک وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ الله دا حرم خو مونږه جوړ کړی دی یاد کا چې تیار کومونګه ابراهيم عليه السلام لرا زید بیت الله چې ته به شرک نه کوې زما سره ذره هم ابراهيم عليه السلام ته وینو بل چاته وولي نه ویخه وطهر بیتی او پاک ساته کور زما للطائفین د پاره طواف کوونکو چې دې په ډیر ثواب دی ول قائمین او د پاره د درېدونکو ورکع السجود او د پاره د رکوع سجدي کوونکو واذن فی الناس بالحج او کله چې کور جوړ شو نو اعلان وکا په دې دنیا کې د حج هغه आवाज بستا الله ورسی یا چاته چې په قسمت کې حج وو یا تو کا رجالن راضی بتا تداخل قوسک پیاده وعلى كل ضامرن او څوک په داسې سورلې باندې چې هغه به ټپه ټپه یي مزل به کړي یاتی نمن کل فج نامیق راضی بدی د حج له د هرې پلنې لارې نه او د ډونګې لارې نه لیشهدو منافع لهم دې لپاره چې حاضریو کی هغه خپل فائدو ته چې ثوابونه دي ويذكر اسم الله او اخلي نوم د الله پاغي قربانو باندې فی ایام معلومات پاغ روز معلومو کې علاما رزقهم من بهیمه الانعام پاغ سارو باندې چې الله دی لا رزق ورکړي چې هغه دا چار پایان دي ومن يعظم حرمات الله او څوک چې تعظیم کوي دا مقدس او مقامات د الله فهو خير له فهو خير له عند ربه نو دا ډیر لوی فائدہ ده د دې لپاره د خپل رب سره وحلت لكم الانعام او حلال کړی شوی دي ستاسو د پاره هر قسم چار پایان بحیره او صاحب الله ختم کړی دي غنښتا الا ما یتلا علیکم مگر هغه چې لوستل شي او بیانول شي تاسو باندې په دې قران کې حنفاء موحدین شي لله خاص د الله د رضا د پاره غیر مشرکین به او مکیږي شرک کوونکی د الله سره او من یشرک بالله هغه چا چې شرک کو د الله سره فکانما خر من السماء نو دا سشواله کچ دی را پریوتو د اسمان نه دې غندونو او شرکونو نه او يعظم شعائر الله يسوک چې تعظیم کوي دا غنه خو نشانو د دین د الله فإنا من تقوى القلوب نو بشک دا پاکوالی د زړونو دی لکم فیها منافع تاسو د پاره پدی پاکو زینو کې ډېر فائدې دي الى اجل مسمى تر نیټه ورځ مقرر پوری ثم محلها الى البيت العتيق بیا هم په دې ځان پوه کوي چې زید حلالي د دې سارو چې دی هغه کور دی محکم یا کور دی په خوانه چې مینا کې وحلال کی ولکل امه جعلنا منسکا د هر امت لپاره الله وی مقرر کړو یو زید قربانه ليذكر اسم الله چې واخلي نوم د الله چې بسم الله الله اکبر على ما رزقهم من بهيمه الانعام هغه سارو باندې چې الله رزق ورکړي دي لره چې هغه هر قسم چار پایان دي سوره نام کې ذکر شوی دي فإلهکم إله واحد پس مددگار ستاسو مددگار یو دی فله اسلمو نو داغه تابعداریو کې وبشر المخبتين اخوش خبری ورکا دا سه عاجزی کوونکو له هغه کسان دي اذا ذکر الله کله چې واغستې شینم د الله وجلت قلوبهم نو یریږي زړونه داوي والصابرین علی ما اصابهم او صبرناک خلق چې صبر کوونکي دي په هغه سوچ چې رسې دي تا الله په دین کې والمقیم الصلاه او چې پابندي کوونکي د ټولو منځونو ومما رزقناهم ينفقون او بعض دا مال نه چې موږ له ورکړې د الله په لار کې خرج کړي والبدن جعلنا لكم من شعائر الله او دا وخان چې دي مونږ ګرځولي دي لره ستاسو د فائدو لپاره من شعائر الله دا هم د الله د دین نخې او علامې دي د دې به احترام پکاري لکم فیا خیر تاسو د پاره په دې کې ډېرې فائدې دي فذكر اسم الله عليها صوافا د دې قرباني داسې ده چې دا برابر ځوي نه صبرناک لرهم او بے صبر لرهم دواړه لایق دي کذالک سخرنا لکم دغه سیمون تابعدار کړی ستاسو د پاره دا غټ غټ جانور لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو هم د الله تابعدار شئ لینا لله لحومها قربانه کې نیت شرط ده نرسی الله تا غوخه د دې ولا دماء او نوینه د دې ولکن ینالو التقوا منکم لیکن رسی الله تا تاسو دا صحیح نیتونه کذالک سخر لكم دا سه الله تابع کړی تاسو د پاره دا ساروی لتکبر الله چې څنګه بسم الله وایې نو سره به الله اکبر هم وایې چې دا الله لوی بیان کړي علامه هداکم په طریقه چې تاسو ته هدایت کړی وبشر المحسنین او خوشخبری ورکا موحدین ته دی لایق دی د خوشخبری د دې قربانو فائدہ څه ده او د دې اعمال صالحه او فائدہ څه ده دا ده ان الله يدافع عن الذين امنوا بشک الله بدفقي د دې اعمال په وجه باندې دا کسان چې مؤمنان دي مصیبتونه دشمنان اذن للذین یقاتلون اجازه تکړه شو د جنگ هغه مؤمنانو ته چې هغه سره قتل کې دي شي د کافرانو طرف نه بانهم ظلمو یو د دیو جنا چې دی مظلومان دي وان الله على نصرهم لقدير او بشک الله د دې په مدد باندې خامخا قادر دی الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق بل د دیو جنا دا هغه کسان دي چې استل شوی د خپل کورونو نه بغیر د صداوی الا یقولوا ربنا الله بغیر د دینا چې دی وای چې رب زمونږ الله دی ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض کچر نوې دفقول او د باول د الله دی خلق لرا خپل مین کې بعضی په بعضو کافران په مؤمنانو نو د دین نوم بنو په دنیا کې لهدمت صوامع نالول شي ووي هغه کوټي د راهبانو وبيان او مدرسې د يهوديانو وصلوات او عبادت خانه اسوابینو او مساجد او جمعتونه د مسلمانانو یذکر فی اسم الله کثیرا هغه جمعتونه چې یادول یادول شي او بیانول شي پاره کې نوم د الله ډیر په کثرت سره دا مرکزونه به دین روان شيو دا هغه کسان دي چې الله د دین امداد کوي چې الله وی کزو لا غلبا ور کم پزماکه کې او د دې اقتدار راشي اقام الصلاه دیوا پابندی کی د منځونو واتو الزکاتا او کوشش وکړي دا دا کولو د زکات او امرو بالمعروف ادی و دعوت چلی امر وکي خلق ته په توحید او سنت او نهو عن المنکر امن کوي وخلق د هر بی دینه نه کفر او شرک نه ولله عاقبت الامور انور اختیار الله لره دی قوم د نوح علی السلام عادیانو سمودیانو خپل پیغمبرانو لره او قوم د ابراهیم علی السلام او قوم د لوط علی السلام واصحاب مدین او مدین والو درو جن کړو شعیب علی السلام وکذب موسی فکایم من قريه پس دا سه ډیر د کلو نه اهلکنا موږ هلاک کړی دی وهي ظالمتن ځکه چې دغه سي ظالمانو فهي خاويه على عروشها پس هغه کلی اوس پریوتی دی په خپل چتونو باندې اول چتونه بیا دیوالونه چې شي د دې د پاره داسې زړونه چې سوچو کې پاره سره او اذان يسمعون بها او یا داسې غوګونه چې ووري پاره سره الله کلام فإنها شان داد لا تعمل ابصار چې ندي لاندې سترګې د دې ولكن تعمل قلوب التي في الصدور لیکن وړاند دي زړونه د دي هغه چې په سینو کې دي سوچ او فکر پکې نشتا ويستعجلونك بالعذاب او دي تلوار کې استانا په عذاب سره ولن يخلف الله وعده او الله چرې خلاف نه کوي د خپل وعده نه چې مخکې عذاب راولي وان یوما عند ربک او بشکا یو یو ورځ په نس درفستا باندې د عذاب کالف سنت مما تعدون د زرو کالو سره برابر ده داغي کلونو نه چې تاسو اشماره وکایم من قريه او دا سي ډیر د کلونه عملیت لها ما ول مهلت ورکړې او ډیر وخت وهي ظالمه او ذی ظالمان او ظلم نه بس کو ثم اخذتها بیاونی والمنذی لر په عذاب سره و الی المصیر اپ دا نه خلاصيږي ما تا د ذی رات للی قیامت کې قل یا ایو الناسو وایا اعلان کا چې خلقو ټول نرستو زر عالم دنیا ته انما انا لکم نذیر مبین بشک از تاسو د پاره يرون کې ماخکارا او نه دلې غلې مونږ مخکستانا سوک رسول پیغمبر ان سوک نبی خبرون کې الا مگر کلام چې لې غلې دې الا اذا تمنا کله چې خپل مطلب بیان کړي خلق ته او تلاوت کړي القى الشیطان فی یمنیته شکونه چولی دی شیطان خلق تا داغ پا بیان کی فینسخ اللہ ما یلقی الشیطانو پس الله په خپل فضل سره لری کی هغه وسوسه چا چولی شیطان خلق ته او د خلق د ظلم نه لري کی ثم يحكم الله آیاته او بیا محکم کی او مضبوط کی الله خپل آیاتونه داغي په ظلمونو کې دا کار د الله د حق پرستو سره دی الله علیم حکیم الله خپوي خلق په حال باندې او ډیر لوی حکمت والده نو دا قسم خلق پکې شکونه او شبهات نه بچ او بل طرف ته ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه الله داسیو کی چې وګرځي هغه وسوسې چې چولې وي شیطان هغه یو فساد جوړ شي او مرض جوړ شي للذین د پاره دا کسانو فی قلوب مرضن چې دغه پزړونو کې بیماری وا شرکو والقاسیه قلوبهم او تکتور زړونو داغي په جهل هغه وسوسه د شیطان داغي لپاره لوی عذاب جوړ شي وان الظالمین لفی شقاق بعید او بشکا ظالمان چې دي هغه په داسې دشمنۍ کې دي چې ډېر لري دي د حق نه هغه په گمراه شو وليعلم الذين اوتوا العلم او پوشي او کسان چې ورکړی شي هغه ته علم د الله په ذات باندې انه الحق من ربک چې دا بیان د پیغمبر چې وو دا ډیر حق او صحیح طرفه درفستانه فیؤمنو به دا غي په نورم یقین پیدا شي فتخبت له قلوبهم او عاجزیو کی هغه خبرو تعذرونه ددی وان الله لهاد الذين امنوا الى صراط مستقيم او بشکا چې خامخ الله هدایت کوونکې دي مؤمنانو ته په طرف د لارې نیغي ولا يزال الذين كفروا في مريه منهم اور چې هغه بل ډول را نو همیشه کسان چې کفر کړي په شک کې د دغه حق نه د دغه بیان د پیغمبر نه حتا تاتی یوم الساعه بغتتن تر مرګ پورې تر دې چې راشي دي تا قیامت ناصافه او یاتی یوم عذاب یوم عقیم او یا راشي دي تا عذاب دا غروز شنډي چې خیر پکې نه الملک یوم اذن لله اختیار با په دا ورځ باندې خاص د الله يحكمو بينهم فیصله بکی د خلق مینز کی والذین آمنوا وعملوا الصالحات پس هغه کسان چې ایمان راوړل په بیان د پیغمبر باندې عمل یې کړو صالح فی جنات النعیم هغه په جنتونو د نعمت کې وی والذین کفروا او کسان چې کفر کړو وکذبوا بیااتنا او درو جن کړیو آیاتونه زمونږه اولائک لهم عذاب مهین پس دغه کسان چې دي خاص د دې لپاره عذاب دی رسوا کوونکې والذین آجروا فی سبیل الله چې کله د قتال حکم وشي هجرت ور سره خامخا د اعمال صالح دي هغه کسان چې هجرت کړي د الله په لار کې خپل کورونه او خپل ملکونه پریخي ثم قتلوا او بیا قتل کړي شي دشمن د لاس نه او ماتو یا دغه سمړ شي لا يرزقنهم الله رزقا حسنا دا الله طرف نادي سره یو سو وادي دي یو دا چې خام خارزق بور کې دي تارزق ډیر اعلی په جنت کې وان الله لو خير الرازقين او بشک الله چې دې ډیر بهتر رزق ورکوونکې دي ذالک دا د الله وصیت ته مؤمنانو ته چې صبر کوي ومن عاقب هغه څوک چې صبر نشي کولای او بدل اخلي بمثل ما عوقب به خو په مثل داغي چې الله کله داسیو کې چې د شپه داخل کې پرواز کې نورانا شي تاسو په خلق باندې دنیا کې خوا خراشي ویولج النهار فی الليل او کله داخل کې روز او پشپې کې نو تیار ډیر شي مشکلات ډیر شي ان الله سميع بصير او بشک الله اوریدونکو دی کله شپې سو کوی نه نه الله اوریدون کې دی او لیدون کې دار چا په حال باندې ذالک د انقلاب په دنیا ذکر راځي بین الله هو الحق چې الله حق دی کنه الله شته دی کله نو د انقلابات بنرات له وانما يدعون من دونه هو الباطل او بشک هغه چې دا خلق کو توازن کوي بغیر د الله نه ما ټول غلط دي هغه څه کول شي هغه ټول فنا دي وان الله هو العلي الكبير او بشک الله ډیر اوچت ذات ته او ډیر لوی دی داغه د لوی دلیل نه ګوري الم ترا ته نه ګوري انسان ان الله انزل من السماء ایمان چې بشک الله نازل کی د اسمان نو بو فتصبح الارض مخضره نو ګرځي زمکا تکشنا دا کار څوک کول شي ان الله لطیف خبیر بشکا چې د الله هر کار د کمال دی او خبردار دی پارس باندې بل دلیل له ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله دی هغه سوچ په اسمانونو کې دی او هغه سوچ په زمکه کې دی دا ټول د الله دی وان الله له الغنی الحمید او بشک الله بی نیاز دی چاته حاجت نشتا او ستایل شوی دی هر څو کی تعریف کوي الم ترى بل دلیل ان ګورته انسان ان الله سخر لكم ما في الارض چې بشک الله تابع کړی ستاسو د پاره غسو چې بزمکه کې دي والفلک تجری فی البحر بامره او دا لوی لوی جهازونه چلیږي په دریاب کې د الله په حکم سره ويمسك السماء اسمان یې ټینګ کړي په هوا کې انتقال الارض چې پرینوزی پزمکه الا باذنه ها پریوزی با وجد الله حکم شي قیامت کې ان الله بالناس لرؤوف الرحیم بشکا چې الله په خلق باندې ډیر مهربان او رحم والده چې دې نعمتونو ته وګوري هو الذی احیاکم خاص الله غزاد ته چې تاسو ژوند کړئ ثم یمیتکم بیا به مړ کوي ثم يحييكم بیا هم ژوند کی قیامت کې ان الانسان لکفور بشک دا انسان چې دی دا کافر انسان دی ډیر ناشکر دی لکل امه جعلنا منسکا د هر امت لپاره مونږه مقرر کړو یو ځای د عبادت هم ناسکوهم چې هغه یې بندگی کوي او هغه په کې عبادت کوي د الله فلا ينازعنك في الامر پس پکار دی چې تا سره دی جګړه او نکی په دین کې ودعو الى ربک او ستا کار دادې چې راو بالا خلق او خپل رب ته انک لعلى هدى مستقيم بشک ته په داس یو دین او یو حق باندې چې غلطي پکې نشته سیده لار ده وان جادلوک او که خامخه دی جګړې کوي او تا نه پریدي نو ته وسوې دې په جواب کې فقل الله اعلم بما تعملون ته بداوې صرف الم تعلم تنپویږي انسان ان الله يعلم ما في السماء والارض چې الله د هر سنه خبر دی پویږي پاغه سوچ اسمانونو کې دی او پاغه سوچ بزمکه کې دی ان ذالک فی کتاب او بشک دا هر سو لیکل شوی دی الله سره ان ذالک علی الله یسیر او بشک دا کار په الله باندې آسان دی چې د هر شي ریکارډ یې ساتل دي ويعبدون من دون الله او دا مشرکان دي کنه دي نه صبرېږي عبادت کوي بغیر د الله نه ما لم ينزل به سلطانا دا هغه معبودانو چې الله نه دی نازل کړي دا غي په عبادت باندې څه دلیل په شرک باندې هیڅ دلیل نشته وما علیه السلام بی علم اکه دینه تاسو کې دې سره نشته هغه چې نشته دی لره پاغي باندې څه دلیل وما علی الظالمین من نصير حدیث وی چې زمونږ امداد وکړي نشته د ظالمانو مشرکان د پاره څوک مددگار فیضا تطلع علیهم آیاتنا بینات اجه دعوت ولا ورکه او توحید و ته بیان نه دومره په بدله کې ظالمانو باندې کله چې لستل شي په دې باندې آیاتونه زمونږه د توحید چې واضح دي هغه حق پرستو ته یتلون علیم آیاتنا چې هغه بیانې په دې باندې آیاتونه زمونږه ادي وت غصې ډېر چې دا ولي بیانې ډېر غصې غصې نه چوي قل تو توایا افنبئکم بشر من ذالکم چې مشرانو خپکیږه ما خبر کو تاسو لره په ډیر بد حال سره د دینا چې دا تاسو نن کم غوسه یې دا هم ډیر بد حال دی او دین ډیر بد حال څه شي دی النار هغه ور دی وعد الله الذين كفروا وعده کړی دا الله هغه کسانو سره چې کافرانی وبئس المصير هغه ډیر بد ځای دراتلو دی یا ایو الناس ضرب مثل اے خلقو په خبره نه پويږي نو مثال واورای کنه بیانول شي یو مثال ستاسو د دې معبودانو فاستمعوا له نو غوږ وته کې دې ډېر په غور سره ډېر قیمتي خبره ده ډیر خلاص دی دا سوالګره چې راغلی دی والمطلوب او ډیر خلاص په خلاص دی دا حاجت روا ده ما قدر الله حق قدره دې مشرکانو ډیره ګستاخی وکړه دی قدر او عزت نه دی کړی د الله چې څنګه د الله د شان سره لایق وو چې هغه پرې خو دو او داسې کمزور معبودانو پسې شو ان الله لقوی عزیز بشک الله خو هغه ذات ته چې ډیر لوی قوت یې ډیر لوی زور یې ډیر لوی لوی ملائک دا په مخ کې عاجز دي الله یستفی من الملائکه رسلا بشک الله غره کی د ملائکه نوم پیغمبران لکه جبرئیل میکائیل اسرافیل دا پکې پیغمبران دي انور خو زمونږ استاد په شان خلق دي ومن الناس یو د انسانانو نوم پیغمبران ان الله سميع بصير بشک الله اوري د خلق خبره چې دی قابل دی او ویني د هر چا حال هر څوک نه پیغمبران کوي الله پويږي په یو بنده باندې يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم الله پويږي په حال باندې چې مخکې د دې مخلوق نه سچ کوي نو الله له کوي رکوع کوي سجدي کوي عبادت کوي د خپل رب وفعل الخير او د خیر کارونه کوي یو بل سره احسان کوي یو بل سره نصیحت کوي لعلکم تفلحون دا کامیابې سيزونه دي یقینا تاسو به کامیاب شئ وجاهدوا فی الله حق جهاده او مهنت وکړي او مشقت وکړي د الله په دین کې ډیر سخت مشقت هو اجتباکم ځکه چې الله غوړه کړی په ټول امتونو وما جعل علیکم فی الدین من حرج او نه دی یې په تاسو باندې په دې دین کې سو تکلیف او سو مشقت تاسو نشئ کولی دومره آسان دین دی ملت ابيکم دا ملت او دین د پلار ستاسو دی چې ابراهيم عليه السلام هو سماکم المسلمین څنګه چې الله ورکړي نو نوم یې د لډیر خاسته یې خدي هو اجتباکم هو سماکم دی الله نوم یې خیر تاسو لره مسلمانان من قبلو مخکی کتابونو کې وفي هذا او په دې قران کې هم ليكون الرسول شهيدا عليكم صفائی کوي د خپل مال او د بدن واعتصموا بالله او د الله کتاب مپری ده منګولیو لګوي د الله په کتاب باندې هو مولاکم الله ستاسو دوست دی فنعم المولا نو سب بهتر دوست دی تاسو دوست وکوندې شي ونعم النصير او څخه استا مددگار